د الله پاک فیصله راغله اوس د هغې لپاره تلوار مکوئ هغه پاک دی او له هغه شرک نه پورته او لوړ دی چې دوی کوي ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزل حقیقت دا ده چې ستاسو رب ډیر زیات خواخوږی او مهربان دی والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون هغه آسونه قچر او خره پیدا کړی تر څو چې تاسو پرې سپاره شئ او هغه تاسو د ژوند کلا وګرځي إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون هغه د دغو اوبو په وسیله کښتونه رازرغونوي او خوون کجوري انګور او نور راز راز میوې پیدا کوي په دې کې دغو خلکو لپاره یوه ستره نښانه ده چې غور او فکر کوي تاسو د ښېګڼې لپاره شپه او ورځ او لمر او سپوږمۍ په کار اچولې دي او ټول ستوري هم د هغه په حکم په کار اچول شوي دي په دې کې دا غو خلکو لپاره ډېر نښانې دي چې له پوهې نه کار اخلي همغه ذات د چې ستاسو لپاره یې سمندر په کار اچولی دی تر څو چې تاسو دغه نه لاندې او تازه غوښې راواخلئ ویې خورئ او دغه نه د ښایست هغه شیان راوباسي چې تاسو اغوندئ هغه په ځمکه کې د غرونو میخونه تاک وهلي تر څو چې ځمکه پر تاسو ونه خوځېږي هغه سیندونه وبهول او تخلیقي لارې جوړې کړې تر څو چې تاسو هدایت ومومئ وعلمات وبالنجم هم يهتدون هغه په ځمکه کې لارښوونکي مثالې وضع کړي او په ستورو باندې هم خلق لار مومي افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون بل آیا هغه څوک چې پیدا کوي او هغه څوک چې هیڅ هم نه پیدا کوي دواړه یو شان دي آیا تاسو پاملرنه نه کوئ او کله چې څوک دا غونه پوښتنه کوي چې ستاسو پروردگار څه نظر کړی دی نو وایي صاحب هغه خو د پادو وختو زړې تا ویلی ما ویلی دی ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يجرون دا خبره هغه د دې لپاره کوي چې د قیامت پر ورځ خپل پیټه هم پورته کړی او ور سره ور سره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کړی چې دوی هغه د جهالت په اساس بلاری کوي ګورئ څومره سخت مسؤلیت ده چې دوی په خپل غاړه اخلي له دوی نه مخکې هم ډېرو خلکو د حق د ذلیل خودلو لپاره هم داسې دسیسې جوړې کړې دي خو ګورې چې الله پاک د هغو د دسیسو کلا د بیخه ونړوله او د هغې چت له پاسه په هغو راوغورځېده او له داسې لوري پر هغو عذاب راغی چې د هغه لوري یې د راتګ ګمان قدرې هم نه وو بیا د قیامت په ورځ به الله پاک هغوی خوار او رسوا کړي او هغوی ته به وایي راوښیاست اوس چیرته دي زما هغه شریکان چې د هغو لپاره تاسې د حق له پلویانو سره په جګړه وئ کومو خلکو چې په دنیا کې علم درلوده هغوی به وایي نن د کار هو دغه کافران لپاره چې پر خپل ځانونو باندې په ظلم کولو سره چې کله د پرښتو په لاسونو کې راګیریږي نو له سرغړونې پرته سم د لاسه روغه جوړه وړاندې کوي او وایي موږ خو کوم قصور نه کاوو پرښتې ځواب ورکوي څنګه مو نه کاوو الله تعالی تاسو له کړو نه خبر دی د بل پلوه کله چې له خدای پاکه ویریدونکو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسې د رب له لوري نازل شوي دي نو هغوی ځواب ورکوي چې ډېر څه شی نازل شوي دي د دغه راز نیکوکاران لپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او د آخرت کور خو ارومرو د دوی لپاره ډېر غوره دی هغو خداوی دونکو ته چې کله پرېښتې د سپېڅلتیا په حالت کې د غو ساګان اخلي نوایي سلام دی وی پر تاسو د خپل عملونو په بدل کې زئی لاړ شي جنت ته اے محمد اوس چې دا خلک انتظار باسي نو لدی پرته اوس نور څه پاتې شوی دي چې پرېختي راشي یا ستاد رب فیصله صادر شي دغه سي سپینسترګي لدی نه مخکې ډیرو خلکو کړی ده بیا چې لا غو سره څه وشول ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين دا مشرکان وای کله الله پاک وخت وای نو نه به موږ او نه به زموږ پلرونو نیکونو لغه پرته د کوم بل څه عبادت کړای وای او نه به مو د هغه له حکم نه پرته کوم شی حرام ګڼلی وای هم دغسې پلمې له دوی نه مخکې خلکو هم جوړې کړې دي نو آیا د پیغمبرانو پر غاړه روښانه څرګند پیغام رسولو نه پرته نور څه مسؤلیت هم شته موږ په هر امت کې یو پیغمبر ولېږه او دغه په وسیله مو ټول خبردار چې د الله بندگی وکړئ او د طاغوت له بندګۍ نه ځان وژغورئ د هغه وروسته له هغو نه چاته الله پاک لار ښودله او په چا باندې ګمراهي مسلطه شوه نو لږ غوندې په ځمکه کې وګرځئ راوګرځئ وګورئ چې دروغ ګڼونکي له کوم سرنوشت سره مخامخ شول؟